هم دا کسان وارثان دي الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هغه چې په میراث کې به فردوس ومني او پاغي کې به د تل لپاره استوګن دي بیا مو بوټی هډوکی جوړ کړل بیا مو هډوکو ته غوښه ور واغوستله بیا مو هغه یو بل مخلوق جوړ کړ نو خورا زیات برکتناک دی الله پاک تر ټولو کاریګرو ښه کاریګر ثم إنكم بعد ذلك لميتون وإنا على ذهاب به لقادرون او موږ له اسمانه له صحیح حساب سره سمې په یوه ټاکلې اندازه اوبه وراولې او هغه مو په ځمکه کې تم کړې موږ چې هغه څنګه وغواړو ورکولی شو او موږ هغه ونه هم پیدا کړه چې د تورې خیر نامه راوځي کېل هم لري او د خوړونکو لپاره کتغ هم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون